باب دې د تفسیر د دې قول د الله چې وخر موسی را پریوت حضرت موسی علی السلام سایقا بهوشه پس تاسو وی حضرت موسی علیه السلام الله ته وی چې ای زما ربه ارینی ما ته ځان وخایه انظر الیک چې تا ته وګورم نو هغه واقع ده الله وته وی چې لن ترانی ولکن زر الی الجبل نو وی وخر موسی را پریوت موسی علی السلام الله ته سایقن په داسې حال کې چې هغه به هوشو دی درته وی فيه پدې کې ابو سعید حدیث د چا دی د ابو سعید دی پرون مونږ وی او ابو هريره او پدې باره کې یو حدیث دی د چا د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د دم دی د ابو سعید خدری حدیث هم دقه دی چې دا پاڼه واړوي شاته نو اخري لیکه ده دغه ځای نه شروع شوی دی او بیا د پاس مخې ته راغلی دی او دقه سې په دې کې حدیث د حضرت ابو هریره هم دی یقولو دی هر یو نه خوش باب قوله دا باب دی د دې قول الله چې حتتون الله بن اسرائیل ته وی دغه کلی ته ننوځي او چې ننوځي نو سوای حتتون وای حتتون یعنی مسئلتنا حتتون یا الله زمونږ سوال دا دی چې ګناهونه زمونږ لري کې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی قیل لی بنی اسرائیل دا الله د طرف نو ویلی شو بنی اسرائیل ته چې پتیه میدان کې تاسو تنګې چر دا مندی او دا سلوا دی او دیر علی زړه خاک جواب د امر نغفر لکم دی جواب شو چې زه بخنه وکم تاسو ته خطوا یا کوم د ګناهونو تاسو اوس دا تفسیر د دې قوم سره چلو کو فبدلو نو دوی د الله دا خبره بدله کړه الله چې ورته څه ویلي و هغه یې بدله کړه څنګه فدخلو دوی ننوتل دي کلي ته یزحفونه چې دوی به ځان دغه د خړپوسې کولې علی استاههم په خپلو کوناټو دي شي دا پخوا د تکبر او د نخروم یو نښه وه چې سړی به لګیا او په کوناټو به روانو اوس ځنې علاقو کې د تکبر او د نخرو دا دی سولکې اړی څوک دسې کوي نو فبد فدخلوا نو دوی ننوتل لیتا یزحبونا چې خړپوسې کولې ځانونه راخکل علا استاههم په خپل کوناټو داغه د عجزې په مقابله کې وقالو او وی وی چې ګناهونه به خپل کار کوي حبت فی شعرت دانه دانه شعره دغه ته وی هغه کور ته وی چې هغه دانه نه تاوی هغه بوس غوندنی غنمو نه تاوی اور بش نه تاوی نو دانه فی شعرت پاغه خپل بوسو کې باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول خذ العفو الله وی راواخله معافی کله چې تاسو چاته په عربی کې وایې چې لکه دا کار عادت ځان له جوړ کا نو خلک وی دا کار راواله الله خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې دا رستنې خبره نه ده خلکو ته معافي کول دا څکه دا د ځان د پاره عادت جوړ کا خذ العفو را واخله معافي عادت جوړ کا د ځان د پاره عفا څوک دا سره ذاتی سزیاتی وکي هغه ته عفا کوه خذ العفو را واخله معافي عادت جوړ کا معافي معافی کوه خو د چا د پاره د دین خبره م پرېدا و امر او امر کوه خلکو ته بالعرف پنیکه پنیکه خلکو ته امر کوه و اعرض او مخو ګرځوا عن الجاهلین د جاهلونه او بیا خاص کر د رسول الله د زمانه جاهلان لاندې لیکي کنه غټ جاهل د رسول الله د زمانې څوک ابو جهل او دا نور دا چې څه ګړې وړې وایي د دوی نه مخ وګرځوه لاندې وسره لیکي وی د دوی نه مخ وګرځوه خدا د کمی زمانی مسله ده چې کمی پر لا جهاد نو چې جهاد نو فرض شوی نو هغه پورې دا او بس درګوزی کا مخ ته ګرځوه دا غین رستو بیا وسره جهاد کوه استاد سی وینا د سینه ده کافر سړی سره هر وخت در گذر کوه هر چا سره در گذر کوه خو چې وخت د جهاد نی او چې جهاد وخت راغی بیا په د پاسه سوریږه سمې برابره وه نو وی و امر بالعرف او امر کوا په عرف نو بخاری تاسو ته معنا کوي العرف عرف چې د آیات کې ذکر شو د دې معنی څه د المعروف نیکه امر کوا په عرف باندې یعنی بالمعروف په نیکه عینه ابن حسن ابن حذیفه عینه دا د ریاض په لو دغه ځای کې پخوا یو قبیله وه بني فزاره به ورته وي داسې دیهاتیان خلک و بانډچیان د دغه بانډچیانو دې دغه ښه سردار عینه دا عینه ابن حسن دا راغی د خپل زین راغی مدینه ته فنزل نو هغه ملمشو علی ابن اخیه پاغه خپل رواره باندې په مدینه کې د درواره اوسېده ډېر نیک او خيار بني ادمو فنزل نو دا عینا ملمه شو راغی علی ابن اخیه په خپل رواره الک هغه رواره څوک الحر ابن الحر ابن قیس چې د هغه نامه د حر ابن قیس دا قیس او دا عینه دا سره رونه دي وکانا او دا حر من النفر الذین دا هغه ډلې نه یدنیهم عمر چې رانږدې کوه به خپل مجلس ته عمر عمر به خپل مجلس ته خاص کسان هغه رانږدې کول چې هغه به دغه په قرآن ښه پوهېدل د دین باندې به ښه پوهېدل خدای دې که هغه به زاړو او که هغه به نوجوانانو ریاض خان لري دا دغه نه دی حر ابن قیس دام داغه ملګرو نو چې حضرت عمر به ځان ته رانږدې کول هر وخت به ځان سره کینولی وو وکانا او دا حر ابن قیس دا ورواره من النفر الذين دا د هغې خلکو نو یدنیهم چې ځان ته به رانږدې کو هغوی له عمر او عمر الکه عمر صاحب به ځان ته کم کسان رانږدې کول وکان القراء او دا لستون کې د قرآن د رسول داغه زمانه قاریان د قرآن عالمانو مو وکان القراء او قاریان علما د قرآن دوی وو اصحاب مجالس عمر خاوندان د مجلسونو د عمر و مشاورته او د مشاوره د مشورې داغه حضرت عمر اهل مجلس بسوکو چې څوک به ډیر د قران لستون کیو د عمر صاحب د اهل مشورې بسوکو مشوره به چا سره کوله چې څوک به ډیر لستون کې د قرانو عمر به دې ته نه کتل چې دا نو عمره دی او دا پوخ عمره دی هغه به علم ته کتل چې سونه به د قران لوی قاریانو عالمان بو د د مجلس ته بنزدي وو د د بو سره مشوره و خیر دا عین راغی د خپل رواره باندې ملمشو عین د رواره ته وی چې زما خو لک سفارش وکړه عمر ته چې لږ وسره ملاو شم فقال عینتو نو اوی دی عینه لابن اخیه هغه خپل وراره ته سوته و یبن اخی ای زما ای زوی درور زما لکا وجهن شته د ستا د پاره عزت عند هذا الامیر پنیز د دې امیر دا امیر المؤمنین نه دی عمر عمر ستا ډیر عزت کوي لکه وجه شته د ستا د پاره عزت عند هذا الامیر پنیز د دې امیر عمر چې امیر المؤمنین دی هغه ستا ډیر اکرام کوي ستا مخاورس کوي ستا خیال ساتي خاطر دی کوي نو داسې چلو کا چې زما د پاره لګي اجازه ته وغواړه فاستاذن لي نو اجازه وغواړه زما د پاره عليه پدې عمر چې زه لګ ورشم او سره خبرې وکم قال رواره وتوي چې کاکا ساستاذن لك زر دې چې زه به اجازه وغواړم ستاده پاره عليه په عمر قال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی یو ورځ حضرت حر اولګید او د تر د پاره د عمر صاحب نه اجازه وغوښته فاستاذن الحر نو اجازه وغوښته حر لعینا د پاره د خپل تر د خپل تر عینا چې دغه سي عمر صاحب زما تر د سره ملاویږي فاذن له عمر نو اجازه وکړه غت عمر چې وته وای راځه اوس دام باندې چی دینو باندې چانو خبرم داسي چې فلما دخل عليه کله چې هغه ورننه وته پد فلما دخل عليه کله چې ورننه وته پد ورغی نو قال اوس دی وتسوي هی یبن الخطاب راوړه اې د خطاب زویا او نه د کما کل سړی دی هی پیسې را شی راوړه مال را هی راوړه یبن الخطاب اوس د امیر المؤمنین وای زنګلی بل سو وای دی وینا یبن الخطاب اے د خطاب زوی راوړه چاله شی نه ورکه فوالله قسم په الله ما توتین الجزله تنراکه مونږ ته سړیر شي دا سخت سخت خبرې عمر خو عمرو فغضب عمرو نو عمر وته غوسه شو چې دا کلک د سړیتوب خبره خو کاوه حتی تر دې پوري هم چې هغه قصد وکړ ان یوقع به چې عملو کې پدو او راوی نیسی ان یوقع چې دې عملو کې به پاغو حر صاحب پوه شو د عمر صاحب په مزاج خو پوه یو چې عمر خو غوسه شو د کاکا می خیر نشته ناسوي فقال له الحر نو اوی عمر صاحب ته حر یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین خبر نه ان الله تعالی یقینا الله ویلی دی ان الله تعالی قال لنبيه یقینا الله ویلی دی خپل پیغمبر ته خذ العفو عادت جوړ کا معافی و امر بالعرف او امر کا ودنه کې و اعرض عن الجاهلین او مخ وګرځوه د جاهلونه حضرت دا زما کاکا دی زنګلی سړی دی د غرونو د باندو سړی دی و ان هاذا حر صاحب وی او یقینا دا د کاکا ته ګوته نیسی دا چې دی من الجاهلین دا د سنه ده د ناپوهه خلکو نه دی باندې چی سړی دی مړه خدا خو لا خبره د خلینه نه وایسته چې بس حضرت عمر غلی شو راوی وی والله با خدای قسم چې ما جاوزها تیر نشو د دې آیات نه عمر و عمر حين تلاها عليه کله چې دی حر تلاوت وکړ د دې آیات عليه پاغو بس خاموش بیا سونه وی بیا د عمر بیان کوي عمر بکړ ډیر غوسه شو خو چې تا به ته د قرآن مجید آیات تلاوت وکړو بس بیا به ولاړو اخوا نه شتلی وکان وقافا او دی ډیر ادریدون کې ځان را بندون کې عند کتاب الله په وخت د کتاب د تلاوت د الله د کتاب کې چې د الله د کتاب تلاوت به دی وته او کباس بیا دی خاموش حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام عن نبيه هشام څنګه دی عن ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ هشام روایت کوي د خپل پلار نه چې عروه دی او عروه روایت کوي د ابن زبیر نه دا عروه په خپل هم ابن زبیر دی خو دلته مراد د ابن زبیر نه عبد الله ابن زبیر دی عروه پاسیږي د خپل رور حضرت عبد الله ابن زبیر نه روایت کوي خذل عفو بالمار بالعرف چې عادت جوړ کا معافی او امر کا ودنې کې نو قال عبد الله ابن زبیر وی چې ما انزل الله دا آیات الله نه دی را لېږلی الا فی اخلاق الناس مگر په اخلاقو د خلکو کې یوازې پیغمبر ته خبره نه ده مونږ او تاسو ته هم ده چې مافي عدد جوړ کو وقال عبد الله ابن بر برات حدثنا ابو سامه قال هشام اخبرني عن ابيه عن عبد الله بن زبير قال امر الله نبیه الله امر کړی د خپل پیغمبر ته ان یاخذ العفو چې دی عادت جوړ کی عفو من اخلاق الناس د اخلاق د خلقونه او کما قال تر دې ځای پورې د سوره اعراف بس لنډي ور خلاص ک د سوره اعراف پس بیا چې شروع کیږي نو سوره انفال شروع کیږي نو وی بسم الله الرحمن الرحیم سورة الانفال دا تفسیر دی د سوره انفال وقوله او تفسیر د دې قول د الله یسالونک عن الانفال دا خلق سوال کوي ستانه په باره د غنیمتونو کې قل انفال لله ورته وایه چې غنیمتونه د دې مالک الله دی ور رسول او دا د الله د رسول دی مالک الله دی تقسیمون کې چې دی هغه رسول الله دی فتق الله د الله نه او یریږي واصله ذات بینکم او اصلاح کې داغه حالاتو چې په من تاسو کې به اتفاقی مو جوړوي دا د غزوه بدر واقعه ده په غزوه بدر کې الله تعالی مسلمانانو ته سبي اندازې کامیابی ورکړه او بیا اندازې غنیمتونه وته ملو شو کله چې کافرو شکست خور مسلمانان درې ډلې شو یو هغه ډله وه دا پاخه خلک دا بادران خو چې په پوخ عمرو فورا د رسول الله نه تو شو چې اسه نه چرته دلته کافران پټي او زمون خیال ني عمله پیونه کی دا غنه تو شو د حفاظت لپاره دا نوجوانان چې دي دا په کافرو پسې شو د دغه سړی کوپړی وه او د دغه سړی کوپړی وه او زغلولې یو دا ډله وه یو هغه ډله وه چې چا د غنیمتونه را جمع کړل دا کم مالونه به چې پاتې کېدل دا به یې راغونډول خیر چې راغون شو کافران لاړل سوال پیدا شو چې دلته دا, دا غنیمت به د چای چا به وی دا د هغه خلکو دی چې کافران اوس غلول چا به وی دا د هغه خلکو دی چې راغونډې کړه چا به وی نه دا د هغه خلکو دی چې د رسول الله حفاظت وکړو د هغه نه تاو شوي وو دا دغه و چا وی د دغه نوجوانانو دی چا کافران زغلول چا وی د دې راغونډونکو دی چا وی نه د دې مشرانو دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت وکاو الله وی دا باسونه پرې دی دا اختلافات پریده د خپل ځان اصلاح وکي اتفاق سره پیدا کې پاتې شو غنیمت غنیمت مالک الله دی تقسیمون کې رسول الله دی بس الله ته او د الله رسول ته وکې دی چې هغه څه فیصله وکړي نو هغه به ا فیصله رستو لسمه سپاره کې را روانه ده انفال دلته معنی کوي نفل نفل غنیمت ته وي نو وی یسالونک دا خلق سوال کوي ستانه عن الانفال په بار د غنیمتونو کې چې حضرت د غنیمت حقدار سوق دی دا زغلون کی چې دا کافران زغلول کدا را غونډون کی او کنه دا سوق چې د رسول الله سوکیداری کوله ده قل الانفال لله ورته وایه غنیمتونه دا خاص د الله دی مالک یې هغه دی ور رسول او د الله د رسول دی د الله رسول به د الله د حکم مطابق تقسیمي دا پرې دی فتقوا الله اصل شی دا دی د الله نه ویریږئ ځان کې تقوا پیدا کړئ و اصله او تاسو اصلاح کې ذات بینکم داغه حالات چې په منځ تاسو کې دي بي اتفاقې نه ځان بچ کوي اختلاف نه ځان بچ کوي انفال جمع ده یو ته نفل وی نفل تاسو ویلو د کافرو نه چې تاسو مال اخلي هغه کې درې قسم الفاظ استعماليږي غنیمت انفال او فی غنیمت هغه مال ته وایي چې د کافرو نه والی په جنگ په زور کم مال چې تاسو د کافرو نه والی او په جنگ والی او په زور ته والی هغه ته بسوای غنیمت دا غي یو حکم دی یو هغه مال دی چې د کافرو نه والی په صلح جنګ ونشي صلح وشي لکه بنو نذیر سره صلح شوی و بنی قریظه سره صلح شوی و هغه ته وایي فیء فیء او نفل نفل هغه مال ته وایي چې ام یو امیر د لخر د انعام په تور باندې یو سړي له یو شی ورکي نفل هغه مال ته وای چې امیر د لخر د انعام په تور باندې یو سړی ته ورکړي دی ته دغه وای نفل خو دلته معنی دغه د غنیمتونه دوی سوال کوي ستانه د غنیمتونو قال ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عبد الله ابن عباس وی الانفال کنه یسالونک عن الانفال کنه نو انفال معنا څه ده المغانم غنیمتونه وقال قتاده قتاده وی شریحکم وی کنا په خپل کې د بی اتفاقین ځان اوساته اختلاف مکوي ورنه که اختلاف موکو نو وتذهب ريحكم لاړ بشي ستاسو هغه روب په دې کافرو باندې چې ستاسو کم روب او دبدبه ده او هم ختم شي وتذهب ريحكم او لاړ بشي ريح خپل معنا دی هوا دلته معنا کوي روب يره نو سوی د ریح معنی کوي الحرب و جنگ مراد د جنگ نسه دی روب دبدبه یقالو ویلی کیږي نافلتون یو ټکی دی د معنی کوي نافله نافله سته وی عطیتون چاته بخشش شی ورکی سوګ دل راشي او بیا د لارې خرچه ورته ورکې نو دې ته څه وایي نافله دا ټکې ګورې قره دې ځکه نشته ښه نافله دلته نشته په سورې انفال کې خدا د دې انفال د مناسبت د وجې نه دلته دغه کښه تاسو ته ذکر کړ حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى حضرت سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله دا د عبد الله بن عباس صاحب خاص شاګرد دی قلت لابن عباس ما اوی عبد الله بن عباس ته چې حضرت دا سوره انفال چې نازل شوه دی نو دا په کومه واقع کې نازل شوه دی سورة الانفال سورة انفال چې دی دا چې نازل شوی دی په کومه واقع کې نو قال استاد صاحب راته وی چې شاګردا نزلت فی بدرنا دا نازل شوی دی په واقع د سکه د بدر کې سوره انفال زیاته حصہ د بدر واقع کې نازل شوی ده خبیا سره مسلمانان چې وتل دوی خو قافلې پسې وتلیو چې بدر ته نږدې شو دا تاسو هلته تللی یې که نه روحا ده د روحا نه بیا چې لږ وړاندې لاړ شي نو هغه دا بیرې شفا دی دې نه چې لږ وړاندې لاړ شي دغلته ښایسته ښکلی باغ هم دی د کجور وړو کې باغ دی دې سره دغلته چې مسلمانان ورسېدل نو خبر راغی چې د قصې کافرو لخکر راغی یو طرف ته قافله وه بل طرف ته د کافرو فوج راغی الله مسلمانانو ته وی زما د سره دا وعده ده چې په دې دوه ډلو کې به د باندې یو وهم یا قافله او یا دا فوج خو مسلمانانو سو وتودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم د مسلمانانو دا خوخه وای چې دا بی وسلې خلک زمون وی وو د مسلمانانو دا خوخه وای چې دا بی وسلې خلک دا وو بی وسلې خلک سو کو قافله چې د دغه سره مخامخ نشو فوج سره لیکن الله ته منظور دا و چې نه که قافلم او وهله نو څه او که هم نه وهله څه اصل شی دا دی چې د دغه ووهې دا فوج نو وتودون ان غیر ذات شوکت تاسو اراده کوله چې دغه ډله چې دا بغیر د خاوند د شوکې نه دی د شوکې معنی کوي الحد وصله شوکه دغه ته وایي څه ورته وایي داسې غنه غنه نی ازغې ازغې ته شوکه وایي دلته ته مراد دغه د ښه وسله حدو دا توره نه ده چاړو توره د دې دا تیره طرف چې کنه دا تیره دې ته حد وایي نو ستاسو ارزو داوا چې دا تاسو د هغه ډله ووهې چې هغه هغه بې وسلې دي الله وی الله وسره وعده وکړه د مسلمانانو سره چې په بدر کې به تاسو ته زر علیګم امداد به تاسو کوم به الف من الملائکه مردفینا زب تاسو امداد کوم په زر ملائکو خدا زر ملائکه وسوی دا سی به یو بل پس را رواني مردفینا د یو بل پسې بر رواني فذوقوا العذاب کله چې بدر ته دا بدمعشان رالل او الله ولا سزا ورکړه او دوی راګیر شو نو الله وته وی فذوقوا العذاب اوسکه عذاب الکه عذاب خو سوک سکینه سکل خدای ته ویه مطلب دا دی والی دا عذاب دلته د سکلو دا مطلب دی ذوقو منا باشرو باشرو اوکه عذاب وجربو او استعمال کې دا عذاب دلته دا معنا ده وليس هذا او دا ذوق چې دی نو نه دی دا من ذوق الفم دا غسکلو د خلینه دا ذوق نه دی داسې دا عذاب خو څوک په خلی نه سکی مطلب دا دی چې دروي خلی خ فیرکمه دا بل دغه دی پرز د قیامت تاسو ویلیو چې د دې مسلمانانو الله کم کرام او کم عزت وکي حق اریان بشي حق اریان لیکن کافران چې څومره الله د دوی بیزتی وکي نو دوی به هم اریان شي همداسې راجمع کوي به راجمع کوي به دا ډلې ډلې کافر به راولي چې راولي نو فیر کومه د ير کومه څه مطلب راغون به کی چې نور خلک په ویروه چې بیا بل سړی د قصې د اسلام خلاف څوک سر نشي چتولی فشرد به فشرد شرد یشردو د دې یو معنی دی خواره واره کول او یو معنی دی يرول نو سدي فرق خواره واره کا اصل کې کله نه کله دشمن تا ته ټول راغونډي خو چې یو پنځه شپږ پکې ونیسې که نه یو پنځه شپږ او سم یې ووهې نو نور ټول تختی یاره واقعي چې څه وی کریم الله څه شي استغفر الله تاسو ته ما ویلو مدینه منوره کې سهار مونځ شو دولسمو او د خلکو د پیغمبر علی السلام د روزې سره یو غوبلې جوړې کړې د پولیس راوستل بار ته چې د میدانې ته راوته نو ما خپل دغه قبا ته زتلم او دا گاډي پیرا وستل سوالونه ورته کول نتلل نو زه ته لاړم بیا د ملګرو وی د دروازه وغیره ته خبره کوله چې یو پنځه شپږ پکې رونی ول دې ځنه کلک او دی چغې والې چې زه نیم او زه نیم او نور ټول لاړل وتښتېدل نو دا قصې چې د مخالد دین مخالفي یو څو پکې راونیسه او داسې پې وګرځه سپلی یې که چې دا نور دغه شي ویریږي دا په جلوسونو نه کیږي چې ته خلاف جلوس وباسي او دا وکړي او دا وکړي دا چې د رانیولي نی او سپلی کړي دي نی او څه دا نه کیږي نو شرد معنا څه دی فرق دا دی خواره واره که بیا الله خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی و ان جنحو للسلم فجنح لها که کافران درته رامخ کی شو سلامی درته وکړه چې با سلام او موږ سره صلح وکا موږ سره صلح وکا او تو سره صلح کې نو بالکل صحیح ده که کافر د تر مخ کې شو د تسلامی وکړه چې بس موږ سره صلح وکا او تو سره صلح کې نو دا صلح څه ده جایز ده و ان جنحو کدی خلق میلان وکړه معنی کوي طلب السلام سلم دوی مطالبه وکړه د صلح سلم د سین زور سلم د سین زیر او سلام د دې درې واړو معنی څه ده یو معنی ده صلح واحد دا درې واړه سدي یو شی دی الله خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې دا خلک چې دا کافران د گرفتار کړ کنه نو قیدیان کوي ما نو چې قوت یې ختم شو نو که بیا گرفتاره او قیدیان کې هم خیر دی احمد خیال دی حتی یسخنه یسخنه ټکی راغی یغلبه چې ته په دوی غالب شي اصل کې اسخنه یسخنو دغه ته وی خونریزی چې د دوی وینې خطوې کې او لکه چې د دشمن وینې د خطوې کړې خو ورغالب شو پې کنه وقال مجاهد امام مجاهد وی کافر وبوي مونږ د بیت الله من جوران یو مونږ د جماعت خادمان یو مونږ د سوچت یو د سوچت یو ده یو د دوی کس براغه او خبرې به کولې د دوی سردار او ناګنه دا خله کې به دا ګوتې ورکړي او دا شپېلی به شروع کړو او دا لاسونه به ټسول دا د دوی کار ولکه ستاسو د بیت الله خدمت ما وسه د بیت الله خدمت خدا دی د دې جمعات خدمت څه دی مونږ کوه درس کوه تلاوت کوه ذکر کوه د دوی مونږ شپېلی وهل او تاری بجانه خ اصل کې اول دا تاسو تفسیر کې ویلي دي کنه مکاءن ریاضه د مکاءن معنا کوي شپېلی وهل او د تسدیتون معنا کوي لاسونه پړکول دلته دی بل شان معنا کوي خو عام خلک دا معنا نه کوي د مکا المانا دا کوي چل درځي هغه چې دا موکا شوه دا ګوتې په خوله کې وردن نکول او تصدیه شپېلې وال دې دا معنی کوي خیال لري نو څه معنی هغه کوي موکا وقال مجاهد امام مجاهد وی موکا ان څه معنی ادخال اصابعهم دنکول د ګوتو داغوي فی افواههم په خلو کې دا موکا شو دا دوی داسې کوي کنه شپېلي خلک وي دا ژبه سره ګوته پکې ورکي او تصدیه څه شو السفیر او شپېلي وال دا خو د دغه د خو ښکلي تفسیر هغه بل دی چې موکا معنی شپېلي وهله او تصدیه څه معنی دی لاسونه پړکول ليثبتوک دا بل دغه دی کافران رالل د دوی یو مجلس او دارو ندوه به وتوی قومي مجلس یو په دې کې راغون شو مشوره کوي چې د دې پیغمبر سره سوکو چا پکې مشوره دا و چې راو به نیسو کوټه کې به واچو د بار نه به پسې دروازه بنده کو بس مړ بشي چاوي نه د علاقې نه به وشړو ابو جهل پکې وې چې نه د قوم نه ار قوم نه به یو یو سړی راشي او د شپې به په حمله وکړي نو دا دا یو ټکی را نقل کوي چې هغه یو پکې وایو چې دی براوالو او په کوټه کې به واچو بندي به کو نو الته کې دی ليثبتوک دا ټکی راځي ليثبتوک چې دوی گرفتار کی تا اونی سی تا معنی سکی لیحبسوک چې دوی تا قیدی کی کوټه کې واچي چې دا کم سا والا شي او په د ځمکه خوځي نو جمع د دې دواب رالل الکه په دې تمام جاندارو کې بدترین نه بدترین کم یو دی بدترین نه بدترین مون خوایو خنزیر بدترین دی سپی بدترین دی قرآن مجید وی نه هغه کس بدترین دی چې هغه د دین نه ړوند او کوڼي ځان یې داسې کړي چې ړوند او کوڼي نه ایمان نه خبري او نه د اعمالو نه خبري او نه پیغمبر نه خبري او نه د قرآن نه خبري دا بدترین سړی دی ځکه چې دې دغه نامه خو غشتل اسې بد ښکاری خو خنزیر ټیک د دنیا کې به بدی خو ګورې د لپاره دوزخ نشته سپی د لپاره دوزخ نشته او د کافر د لپاره چې ځان د دین نه ړوند کون کړی وي هغه د لپاره دغه دی ته بوله دعوت د ایمان ورکې هغه خبرم نه دی نو ان شر الدواب یقینا بدترین د زند سرونه عند الله پنیز د الله هغه سوق دی الصم هغه خلق دی چې هغه ځان کانه کړی وي د حق نه ځانونه د حق نه کانه کړی سره حق ته غوږ نګدي البکم هغه ګونګیانی ګونګیان ځانونه ګونګیان کړی ته ورته وې د دین خبره ورته کې دی وینا الذين هغه لا يعقلون چې هغه عقل نه کوي هغه سوچ نه کوي دین ته فکر نه کوي دقه خلق بدترین خلق دي د دین مقابله کې بهترین خلق سوک شو بهترینو خلکو مختلفې درجې وي چې څونه د زړه کې د دین سره محبت یې دونه بهترین استاد صاحب وی که چټاکې محبت دی یو چټاکې بهترین شوي که د نیم پاو دغی محبتی نیم پاو بهتر شوي که د من محبتی من دغه شوي چې څونه د دین سره محبت یې دونه بهترین شوي دا دغه نه دی اوس به درته ووایي په دې مکه مکرمه کې یو کورنۍ ده یو څو پکې بدماشانو هغوی ته به چې دین بیان کړ رسول الله وایي مه وایه مونږ دغه یو مونږ کاڼه او ګونګیان یو هسې د ضد د وجې نه به وي مونږه کاڼه او ګونګیانو نه ستا خبرې زمونږ غوږونه اوري او نه زمونږ دا ژبې ستا په خبرو باندې دغه کېږي ګرځي نو دی وی قاله دی وایي چې هم نفر دا یو ډله وه من بني عبدالدار د چا نه د بني عبدالدار نه دا په دې مدینه مکه مکرمه کې کورنۍ ده د هغې یو څو کسانو چې رسول الله به دعوت ورکړ دوی به دا ټکې وي حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى اوس رياضه قال پاسو کنه خپل تراوی ذکر شوی نو نو دین دا معلومیږي چې دا عبد الله ابن عباس دی ښا عبد الله ابن عباس وای ان شر دواب یقینا بدترین د زند سرونه پنیز د الله الصم البکم هغه خلق دی چې هغوی ځانونه کاړه کړي همي او ځانونه یې ګونګیان کړي مي الذین هغه لا یعقلون چې هغه عقل او سوچ نه کوي قال عبدالله ابن عباس وی هم نفر دا یو جماعت او یو ډله وه من بني عبدالدار د بني عبدالدار نه او دا بیا را پاس دغه شو او ټول په احد کې بیا دغه شوي دي قتل شوي دي دا مصعب ابن عمر نه دی دا مخلص صحابي دا په دې د دې کورنۍ نه دی خو دې مسلمانو د دوی سره یو ځای نو باب قوله بس دی کنه